د بدلې د ورځې واکمن دی. یوازې ستا عبادت کوو او یوازې له تا مرسته غواړو. موږ ته نیغه لار وښیه. د هغوی لار چې پیرزوینه دې پرې کړې، نه د هغو چې غضب پرې شوی په جنت کې ستاسې د یو قمچینې هومره ځای له دنیا او په دنیا کې چې څه دي له ټولو غوره دی او د الله په لاره کې یو سهار یا یو ماښام هومره وخت لګول له دنیا او مافیها څخه بهتر دی د جنت د یوې هورې ټکری له دنیا او په دنیا کې چې څومره څه دي له ټولو غوره دی د دې حدیث روایت بخاری کړی دی کاکانی او بوټي ټول مونږ ته لالو ندي کاکانی او بوټي ټول مونږ ته لالو ندي د ذوالقعدې د میاشتې شپږ ویشتمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د اګست د میاشتې له اتمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو د غزني ولایت په جغتو کې د رشیدانو ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ نقلي مرکز او پنځه پوستې پتحه شپږ څلوېښت تن عسکر مړه او ټپیان شول د لوګر ولایت په ازرا او محمد اغا ولسوالیو کې دوه غټ کلي د دښمن له شتون څخه پاک او اووه ویشت تن عسکر او اربکیان قتل شپږ تنه نور ژوندي ونیول شول د ننګرهار ولایت په بټي کوټ کې یو ټانګ او یو رینجر موټر ویجاړ یوویشت تن عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د فراه ولایت په بلابلوک کې قرارګاه فتحه شپاړس تنه مزدور عسکر قتل شپاړس میله وسلې او مهمات یې ولجه شول د پکتیکا ولایت په وازې خوا ولسوالۍ کې پوسته پتحه اوولس تن عسکر مړه او ژوبل شوي شمدې د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمدې د هر یو دښمن اوس هم بشپړ خبرونه د الخندق عملیاتو په لړ کې تېره شپه شاوخوا یوه بجه د غزني ولایت جغتو ولسوالۍ اړوند قیاغ دره، ګلي سرخ او پیرکه سیمو کې د ګوډاګي دښمن په ګڼو پوستو او د رشیدانو د مفتوحه ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ په نقلي مرکز د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ او ځپونکي بریدونه پیل کړل د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس بریدونو تر شاوخوا درو بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې د امنیه قومندانۍ نوموړی مرکز او پنځه پوستې په بشپړه توګه فتحه او د اسلامي امارت د مجاهدینو په کنټرول کې شوې دغه راز پنځه ویشت تن عسکر او پولیس ووژل شول چې جسدونه یې د جګړې په ډګر پراته دي شپاړس تنه نور ټپیان دي همدارنګه په بقولو سیمه کې د ګوډاګي دښمن په کومکي قوا هم مجاهدینو ناڅاپي بریدونه ترسره کړل چې په مهال یې دوه ټانګونه په ټولیزه توګه ویجاړ پنځه تنه عسکر ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان دي د عملیاتو په جریان کې له دښمن څخه یو ټانګ او پنځه دېرش میله سپکه او درنه وسله او ګڼ شمېر ډول ډول مهمات او نظامي توکي د مجاهدینو لاسته ورغلل. په نښتو کې یو تن مجاهد د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی همداراز د یاد ولایت یک ولسوالۍ اړوند لغوات سیمه کې د مزدور عسکرو په قرارګاه د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. د خبر په اساس په دغه برید کې درې تن عسکر ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول. په نښتو کې یو تن مجاهد هم ژوبل شوی. د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ اړوند سنمخېلو او کټوال سیمو کې د شریرو اربکیانو په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ تعرضي بریدونه ترسره کړل. د ترلاسه شوي معلومات په اساس د بریدونو په پایله کې یاده سیمه په ټولیزه توګه د دښمن له شتون څخه پاکه او ورسره ټولې پوستې فتح شوې دغه راز نولس تنه اربکیان ووژل شول شپږ تنه ژوندي ونیول شول او پاتې نور په ډیر بد حالت کې په تیښته ولاړل د عملیاتو په لړ کې ډیر اندازه وسلې او مهمات هم د مجاهدینو لاسته ورغلل د یاد ولایت محمد اغې ولسوالۍ مربوط زاهد آباد ته نږدې شست بندلي سیمه کې په مزدور عسکرو د مجاهدینو له لوري د ایښودل شوي ماین چاودنه او مخامخ برید ترسره شو د معلوماتو په اساس په چاودنه کې د دښمن یوه رده رینجر له منځه لاړ دغه راز په چاودنه او برید کې د دښمن شپږ تن عسکر ووژل شول او درې تنه نور ټپیان دي همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند زرغونشار سیمه کې له امریکایي اشغالګرو او داخلي مزدور عسکرو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې جګړه هغه مهال پیل شوه چې یادو عسکرو ګډه قوه سیمې ته د عملیاتو په هدف راغله او د مجاهدینو له غبرګون سره مخامخ شوه د معلوماتو په اساس د جګړې په جریان کې د امریکایي اشغالګرو عسکرو په ټانګ د ښخ شوي مین په مټ چاودنه وشوه چې په مهال یې ټانګ ویجاړ امریکایي اشغالګرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته دغه راز ګوډاګیو عسکرو ته هم تلفات واوښتل مګر دقیق شمېر یې لا نه دی معلوم شوی اشغالګرو امریکایي عسکرو یوه عراده ټانک د ماین چاودنې پر مهال ویجاړ او عسکرو ته پکې مرګ ژوبله واوښته خو دقیق شمېر یې لا نه دی معلوم شوی جګړه پرون مازیګر مهال د ګډ دښمن په تیښتې سره پای ته ورسېده له ننګرهار ولایت نه په را رسېدلي خبر کې ویل شوي چې درې ورځې وړاندې د یاد ولایت بټیکوټ ولسوالۍ مربوط مشواڼو سیمه کې د ګوډاګي دښمن د سپیشل فورس عسکرو او ګڼ شمېر نورو پولیسو او عسکرو ګډې قوې د مجاهدینو په خلاف د عملیاتو ترسره کولو هڅه وکړه چې په سیمه کې د میشتو مجاهدینو له کلک او ځپونکي غبرګون سره مخامخ شول د جګړې په جریان کې په دښمن باندې د ځای په ځای شویو ماینونو درې چاودنې هم ترسره شوې خبر وايي په چاودنو او مخامخ برید کې د دښمن یو ټانګ او یوه راده رینجر موټر ویجاړ څوارلس تنه عسکر ووژل شول اووه تنه نور ټپیان شول دغه راز د غني خیلو ولسوالۍ اړوند څلرویشتم او پنځه ویشتم نمبر ویالو سیمه کې د مزدور دښمن په کومکي قوا هم مجاهدینو بریدونه ترسره کړل چې په مهال یې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ اړوند د دهزکي او خواجه خضر سیمې ترمنځ د مزدور اردو په قرارګاه او یوه پوسته وسله وال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې تر سهاره یې دوام وکړ د برید په پایله کې قرارګاه په ټولیزه توګه فتحه شوې د لومړنیو معلومات له مخې پکې شپاړس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای وژل شوي دوه تنه عسکر ژوبل یولس جلسي ټوپکونه د الخندق عملیاتو په ګړندي جریان کې تېره شپه شاوخوا یولس بجې د پکتیکا ولایت وازی خوا ولسوالۍ اړوند زیړی سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده برید ترسره کړ د خبر په اساس د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه دغه راز نه تن عسکر ووژل شول او اته تنه نور ټپیان دي په پوسته کې د دښمن پنځه عرادي موټر سایکلونه ویجاړ شول وسلې او مهمات یې د مجاهدینو لاس ته ورغلل همدارنګه د یادې ولسوالۍ په مهمن کلا سیمه کې د دښمن په پوسته برید وشو چې په مهال یې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته زیان نه دی رسېدلی د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند الګډو سیمه کې په شریر اربکیانو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د خبر په اساس په دغه برید کې څلور تنه ارمکیان ووژل شول دغه راز پرون سهار شاوخوا اووه بجې د یادې ولسوالۍ مربوط کوتکیو سیمه کې په پلیو تېرېدونکو اربکیانو د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه وشوه معلومات ښیي په یاده چاودنه کې دوه تنه اربکیان له منځه لاړل د زابل ولایت د شینکۍ ولسوالۍ اړوند د لوی کلي په پوسته بیګا شپه دولس بجې پراخ وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل دوه تنه ژوبل پاتې په تیښته ولاړل په پوسته کې له مزدور دښمن څخه دوه میله وسلې او ګڼ شمېر مرمۍ او نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د یاد ولایت د چوپان ولسوالۍ اړوند د زیکویک پوستې ته څیرمه بیګا مخستن نه بجې د مزدور عسکرو په پلې ګزمه د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله دوه تنه مزدور عسکر ژوبل او درې تنه یې ځای پر ځای ووژل شول د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د مزدور اردو پر کمپاین د اسلامي امارت مجاهدینو د هوان په مټ برید ترسره کړ. د کره معلومات له مخې په برید کې سیمې ته له راغلیو امریکایي یرغلګرو یو تن وحشي عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شوی مجاهدینو وروسته تر هغه په کمپاین د هوان په مټ برید ترسره کړ چې یاد کمپاین ته د چورلکو په مټ یرغلګر عسکر راوستل شول د یاد ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د سرخوم په سیمه کې پرون غرمه یولس بجې د مزدور عسکرو پر شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او شوبله یې ویجاړه شوه وروسته په سیمه کې په نورو عسکرو یو بل ماین وچاودېد چې له امله یې دوه تنه نور عسکر هم مړه او ژوبل شول همداراز د یاد مرکز اړوند د زمان جان اغا په سیمه کې تېره ورځ مازیګر شپږ بجې له مزدور دښمن سره سخته جګړه ونښته د جګړې په مهال د دښمن یوه شوبله د توغندي په مټ ویجاړه شوې او دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېر یې لا نه دی ترلاسه شوی. د فراه ولایت د فرارود ولسوالۍ او د هرات ولایت د شنډنډ ولسوالۍ ترمنځ د مزدور دښمن په اکمالاتي کاروان وسلوال برید ترسره شو. برید پرون غرمه یولس بجې په دښمن ترسره شو چې په پایله کې یو رینجر موټر ویجاړ، پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل، یو ثقیل دوه جلسي ټوپکونه یې مجاهدینو ولجه کړل مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی همداراز د یاد ولایت مرکز فراه هوایي اډه باندې د اشغالګرو عسکرو په پټنځای باندې توغندیز برید ترسره شو توغندي د یرغلګرو د ناستې پر سالون لګېدلي چې له امله یې دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېر یې لا نه دی ترلاسه شوی همداراز پرون سهار یو ځل بیا دوه توغندي په یاده هوایي اډه وتغول شول چي په هدف لګېدلي او دښمن ته پکې تلفات اوښتي. د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ اړوند د بلاژړۍ په سیمه کې وړمه شپه د مزدور عسکرو په پوسته برید ترسره شو چې په پایله کې پوسته فتح او څوارلس تنه مزدور عسکر وژل شوي په یاده پوسته کې له مزدور دښمن څخه یوه شوبله او دوه رینجر موټر لس کلاشینکوپونه څلور ثقیلان یو وسط هاوان، یوه توپنچه، دېرش پیره د راکټ مرمۍ، شل د هاوان مرمۍ د مجاهدینو لاس ته ورغلي. همداراز د یاد ولایت د شاه ولي کوټ ولسوالۍ اړوند د زنګیتان په سیمه کې وړمه شپه د مزدور عسکرو په قرارګاه د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې درې تنه مزدور عسکر وویشتل شول همداراز د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د سپري د قرارګاه په سیمه کې پرون سهار په اوکام نه بجې په مزدور عسکرو د ویشتونکي ماین په مټ چاودنه وشوه. د چاودنې په پایله کې دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېر یې لا نه دی ترلاسه شوی. د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ مرکز ته څېرمه مزدور دښمن ګڼ شمېر کلیوال له خپل کورونو را ایستلي وهلي او ډبولي یې چې د دوو خلکو لاسونه یې ورمات کړي همداراز دښمن یو تن کلیوال له ځانه سره وړی مزدور دښمن وروسته تر هغه دا عمل ترسره کړی چې پرون ورځ په سیمه کې د مین په چاودنه کې یو مزدور اربکی قتل او موټر سایکل یې ویجاړ شو همداراز د غورماچ ولسوالۍ اړوند د لوی قرارګاه د حاجیانو پر کلي وحشي دښمن د خپلو وحشتونو په سلسله کې د الوتکو په مټ سختې بمبارۍ ترسره کړې. د بمبار په پایله کې یو کور په بشپړه توګه ویجاړ او ګڼ نور کورونه هم زیانمن شوي او یو تن ماشوم پکې شهید شوی. همداراز وړمه ورځ سهار د یادې ولسوالۍ اړوند د قلولي په سیمه کې دښمن بمبار کړی چې د مالي تلفاتو ترڅنګ یو تن کلیوال پکې زخمي شوی و. د مرغاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې مزدور عسکرو په لاره تېرېدونکو هیوادوالو ډزې وکړې چې په پا پایله کې یو تن ډاکټر اکبر د پکتیا ولایت اوسېدونکی شهید یو تن ماشوم او دوه تنه نور هیوادوال زخمیان شول مزدور دښمن له هغه وروسته په سیمه کې په ولسي خلکو ډزې وکړې چې یو تن مزدور قومندان جاوید په سیمه کې د مجاهدینو له لوري ووژل شو د فاریاب ولایت د شیرینتګاب ولسوالۍ اړوند د بازار تپه په سیمه کې پرون مازیګر په مزدور دښمن وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې یو تن مزدور صاحب منصب عید محمد او دوه تن عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ اړوند د تریخ ناور د سیمېټي په سیمه کې پرون سهار لس نیمې بجې د مزدورو پولیسو په موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې یو رینجر موټر او یوه شوبله تخریب او درې تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی رسېدلی او وروستی خبر دا چې د لغمان ولایت مرکز اړوند علیشنګ کلي ته نږدې د شریر اربکیانو د پوستې په قومندان عمرګل د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو او د خپل ناوړو کړنو په سزا ورسید د خبرونو پای د شریعت غږ رادیو ما امریکا را شکست داده و می دهیم چون پناهگاه ما خداست چې د اسلامي امارت نظر څرګندوي وار پر با خطا لسلی بغر بجوا کنوی هلی شاباس ازمرو خلاص منشیل پنجو دیتا اسلامی امارت د مومن ولس دفاع ته ملوک الطوایفي او ګډوډي اوج ته ورسېده، د هېوادوالو سر، مال او عزت له خطر سره مخامخ شو او حتی د هېواد د ټوټه کېدو ګواښ رامنځته شو. د ټوپکیانو او مفسدینو د هېواد د خلاصون په مقصد او د مقدس جهاد د ارمانونو د سرته رسولو لپاره د افغان مومن ولس له منځه د واقعي مجاهدینو او طالبانو خوځښت پیل شو چې وروسته په اسلامي امارت ونومول شو او په ډیر کم وخت کې یې هیواد نه یوازې له ټوپکیانو او داړه مارانو وژغوره بلکې سوچه اسلامي واکمني یې رامنځته امنیت او عدالت یې تامین کړ او د هیواد ځمکنی تمامیت یې تضمین کړ د خپلمنځي جګړو څخه د افغانستان خلاصون د اسلامي امارت خورا ستره او تاریخي کارنامه وه خو لا افغان ولس د جګړو له ستومانۍ نه نه و خلاص شوی چې په هېواد بله ابتلا راغله او د امریکا په مشرۍ غربي یرغلګرو پر افغانستان یرغل وکړ د افغانستان استقلال یې غصب کړ د هیواد ځمکه او فضا یې اشغال کړه او زموږ د ولس ټول حقوق یې تر پښو لاندې کړل په دې سخت حالاتو کې اسلامي امارت یو ځل بیا د خپل مسلمان ولس د غصب شویو حقوقو د اعادې د اسلامي نظام د جوړولو او د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو لپاره جهاد پیل کړ په اوولس کلن جهاد کې د اسلامي امارت مجاهدینو خورا سترې قربانۍ ورکړې د اسلام او هیواد تاریخ ته یې تلپاتې ویاړونه ور وبخښل چې په پای کې یې نه یوازې د هیواد اکثره سیمې له اشغالګرو تصفیه کړې بلکې اشغالګر یې دې ته آماده کړل چې زموږ د ولس برحق پاڅون ته په درنښت وګوري او د مخامخ خبرو په پیل سره له افغانستانه د وتلو مرحلې ته ځان آماده کړي په دې وروستیو کلونو کې په هیواد کې د داعش په نوم یوه بله نااشنا او اجنبي منحرفه ډله راپیدا شوه په سختو وحشتونو او قتلونو یې پیل وکړ اشغالګرو او د هغوی ګوډاګیانو هڅه کوله چې په تبلیغاتي کمپاین او تسلیحاتي مرستو سره دغه ډله نوره هم تقویه کړي داعش په عام افغان ولس نه یوازې بې توپیره بریدونه پیل کړل او د ښځو ماشومانو او سپینږیرو په شمول یې سلګونه بې ګناه وګړي شهیدان کړل بلکې د ذبحه کولو په مین الوزولو او د قتل او شکنجې د بیلابیلو وحشانه طریقو په ترویج سره یې هڅه پیل کړه چې زموږ مؤمن او مجاهد ولس وویروي او خپله اجنبي نظریه ورباندې په زور تحمیل کړي په داسې حال کې چې عام ولس د داعش له خوا ځپل کېده بیا هم یوازې اسلامي امارت و چې د خپل مسلمان ولس د دفاع او نجات لپاره د داعش په وړاندې مبارزه شروع کړه په فراه، زابل، هلمند، غور، لغمان او ځینو نورو سیمو کې د داعشي فتنې جرړې وایستې او په دې وروستیو کې د افغانستان په شمول د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د محکم مرکز په لمنځه وړلو سره یو ځل بیا ثابته کړه چې د خپل مسلمان ولس د دفاع لپاره هر ډول قربانۍ ته حاضر او د هر دښمن ټکولو ته آماده دی متل دی چې واقعي دوست په سخته ورځ معلومیږي